عزیزانو د ازدک هغه ورځ یو مسله رااله یو خزه یو جنای ته ته ور کړې او سلور کال یو شو چې واده هم شوه دوی بچیم تشي اوس هغه د خزه ویلې چې دی جنای ته ماته ور کړې هغه لکم په ویر ګډو پلار او مور هم په ویر ګډو مال رااله مال فورا جدا کړ فورا سلور کاله پس ته خزم جدا شو بچیم در په در شو دیم در په در شو کدا زمون خزه په دې مسلو پوي و دا قهر به ولې په مونږ نازل واده شوه دو بچی شوی نو خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه خو چپ شه که نه نو اوس ویې ولې قرآن یې وخوړو چې ما ورکړی دی ته نو په تندر ولګې وړاندې دی ولې نه وې وې زه پوه نه وم دا ښځې ګوره ډېر دې احتیاط کوئ دا ته ماشوم له ورکولو را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباه ده بیا هر مولا نه ګوره دا تپوسم مکوئ په دې غضب اورېدلی یو جنې دی یو خزه ته وراوځو چې کوم الک سره ته راودلې نا مولا ورته وی چې دې الک سره نکاح نه کیږي د بل رور سره کیږي دا چې نکاحونه ډیر شي حالانکه کوم جنې د کوم خزه پتی خلق کیدی او دو سلور ساس کی خلق راشي د دې خزه وړاندې او رستو کا دوله کا زامنیم دا جنې په حرام ده زما په خبره پوهیږي ډېر خلک په دې تیار کې پراته دي چې ګینه د دې جنای چې د کم الک سره تیار دره په دې الک نه دراوا د دې الک په بل رو روا ده دا قسمت ولا کني کونه زما مخ کې شي مولانا تنوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی یوزل الله اوس ته بداوي چې یوزل الله ویل د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی نو موږ له دنیا کې د الله په ایواز کې اسم نه ملاویږي او نخکاری رات نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په ایواز کې او په بدل کې چې سب ملاویږي نه چې ستا سترګې پټې شي نو ته به هغه انبارونه بیا وګورې چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلی عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر مونږ نه کړي حج نه کړي زکات نه ور کړي د دنیا پلیت او مرداری او مړ شو مليان پر راټول شو چې روره جنازه نه کی ولی دا چا په منځ نه دی لیدل د سکیږي کنه علما لیکي چې سړی پروت ته ټول عمر منځ او دس حج روزه دا ندی کړی جنازه یې نکی علما لیکي چې کدا سي یو غوا پیدا شو چې هغه داوي چې ما د د خلې ناسې به اختیار د الله نوم اوریدل نو امم جنازه کیږي تاسو خیال راغی د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو نو یو ځل الله ویل ځکه چې دا اولیاء الله او خدای سره خاص مقام دی خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به د خدای هم خاص خیال ساتي نو چې دا دا ټکه په جذبه کې وی چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بندا دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم وای سغواړي چې درکم تاسو خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل ما یا زه تا نه بیغمه ما چې تا الله وې زه درته لبیک وې تاسو خیال را نو عرض مې داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملو شي او چې بیا تر خخېدو پورې ایثار شي نو هغه ته دوه قیراته ثواب ملو شي صحابه ورز کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وای وی یو قیرات د احد د غر عمره یو قیرات د احد د غر یعنی د یو مسلمان جنازي کول سره به ستا په تل د نیکای کې د قیامت پورز د احد غر عمره نیکی واچول خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحي په جندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قران به مولا پیجنی غرض د حدیث به مولا پیجنی نه جی دا د هر مسلمان کار حدیث کې راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران کریم کې یو بسم الله سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نا نولس حرف دي نولس او هغه ملائکی چې کومې په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وای نو هغه ملائکه هم نولستی او هغه داسې ملائکه دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې د هغوی د خولې او د سپېږمو نه د اور لمبې وځي د ډېر قهر او د غضب نه نو علما لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نو لس ملائکو نه پامان کې وساتي قران کریم کې بل یو صورت ته صورت ملک ورته وای تبارک الذی بيده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا صورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مړ شي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی د د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به د ته نه ورپړي عزیزانو دعا ډیر خشه او هغه دعا ډیر خشه ده چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکم ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لا چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا گرم کینو یا الله یا الله دا اسه اکو بکو دي چتن نه خبرم نه او زتا پسه په شیشه دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره تروانم دعا را توک هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته ویا او خیا یا او خیا لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې التما دعا نه ایر نکی التما د پارم دعا وک عمر فاروق به دعا ډېر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لاس چته او کنه چته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې صدوا دې وکړه نو خدای قبلای ټونه والا د جمعې پورس تر نور پرې وتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دوا وی خلک وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دی چې دا ځان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولېږي معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج زما په خبره پوهیږي کنه نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یم کنه مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج 24 غنټه تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نه رستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو او دا سنت نه رستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو ته پوسو کوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مارتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې د هندوستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت او نرست دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده زما په خبره پوهیږي مونږ چې وشو بس خبره خلاص شو کار دیو ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نیسی کافره مانځه نرستو دې دعا و نه کړه نو بیا ال تک واجب ده بیا هغه مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او زا آزادم ما کدل ته نکړه تاسو ما د مرای نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایزي به جګړه ختم شوه زما په خبره پوهیږي نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی په دین کې ذیقت او تنگی نشتا فراخی ده پکې که چا داسې وکړو که چا داسې وکړو درې واړو کې توسو ده نیت تړلې شو اس مزایقه نشته دا ستاو زما خبرې په تول دی په تول دا په ناپ را کړلې شوی دی په خدای قسم چې تبا ستاش په تکاله عمر دی یا 50 ته یا سلويخ ته تبا څومره خبرې کې دا خبرم په ناپ دی دا ستاو زما لیدلم په ناپ دی دا ستا او زما د غوګونو لوډ سپیکر هم په ناپ دي چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل ده چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبدا دا ټول په ناپ دي د دې به حساب ورکوي خدا باغه وخت کې درته پته ولګي چاریان دریان ولاړې اریان ولاړ او عمل نامه په لاس کې درکړې شي زه خو غرق شو څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي نا په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان بو کی چې ها ام اقرأو کتابیا اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زه د ژوند په ټولو کې سونو کې پات شوم زه پات شوم یا به ها لم اوتیا کتابیا او یا به ها او مقرؤ کتابیا راشي زما دا کتاب وګورئ دار څه په تول دي دا پناپ د دې به حساب ور زما د ځان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالمان دی په دې کې دي چې څومره وخت تیر کو دغه به دې په کار راځي دینه بار دي چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي نو جمعات کې تنګي گئی ما چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کړي منځونه صحیح کړي او د سونه صحیح کړي استاسو وای رښتیا چې نن دنیا پاودس کې فرض او واجب نه پیژني دا ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره وره مالوالي ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړو ما دوه درې کوزې او جامې واغوندم بس یو مولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا څه دا غړغړې پکې شته مالا تلس کاله دې د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې وبراخ کل دا دې نه دی کړی ویل نه مال تلس کال وشو چې کور دی وران یو منز دې نه دی شوه او تلس کال پلیت او مردار ګرځیدل دوای په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لار شي کورونو ته او ټرای وکړي خزه چلام بي او دا چا کړی پوزه کې چوبو اچ داسې داس چلکه دا چا کړی وسوای چې خزالم کور وران دی او ستام کور وران دی کنه دی وران ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دی د نوک د پاسه چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټه په لنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الايمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزداو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي خو د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیا یو زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چه دی دا د قهر نیول د پروردگار دی فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوګد مرګ اوګد مرض اوګده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وای د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې دا چې سب کی خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والي نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې پنه کرا مدد خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسمه ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسمه به ورکه بیا چاله دغه خاص اړی دي تاسو ښه خزم چې چرګې لاندې هګۍ کړي یو لس هګۍ کیږي وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستې دي د خپل خېټو د پاره مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یی د ایمان تقاضې په ګوره خلاصې کې بالا خالی امن نه خالی امن نه خو منافقانو پیغمبر ته وي منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علي یخادعون الله والذین آمنوا عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کون کو تا سسړی توپ پکار دی چې یو سړی جک جوړي مزدوري کولای شي او غاټ سنډا به یو د بګرزي سوالونه بکې نو دی ته هم سړی توپ پکار لکه دې میاشتې کې تاسو ګورئ لوی لوی ډډې بګرزي سړی برای سار کی او ورته وای مونږ طالبانی نو پروسه کاله اسې مزید پارا یو نه ما تاسو کو مانه هم ګیره سپینا وا نو مال ته طالبې ویلو طالب دی مال څه کتابونه ویلې خلاصه وای ما نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باس دی نو مال دا دومره عمر چرته وي ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصې نه وته نه الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو وایه خدا وایه چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ټیک دا او دا مو وایه چې طالب ما نو یو خو دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار انجی د خدای نوم یې واغست او تا ورته چې ځکه نه تیرېګا مخکې تیر شه که د دغه خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړی او نو ځکه ماته غټ او مانده خبره نه ده زما نوم یې درته اغستی و او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تش مست نوا که نور څه درکرنی د ګډوري چرته سوي نو کې درکره پرتیم ولای ورک دومره قدر وشو نو سوال دلته دا غ سائل نه دی سوال دا غ نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغس او هغه سائل چې ده دا ضروری نه ده چې مسلمان دی سکھ دی ولی نه هندو دی ولی نه ارسوک چی خو چې درته ودرې ده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی اغا هم ستا غوندې کولې شي چې جیب کې پیسې وي مالداري کی دولتمندي کی جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان ناغا جنازه چې کېده نو د دې لري ولاړو جنازه یې ونکړه خیر چې ما ترا ملاو شو مال وای او دسته نو نو وی خندل وی راځي بس برابر نو منو مال یو ټکه در تکوما زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبخي هغه یو بل سړی تاواز کو ماس ختن ټیم ویل پلانیا رضا مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه یم ورته خدا کتن نمو مست اوزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنه تم خدای اوزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکي هغه څه بدر سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای قیامت کې به یو ډله داسیم وی زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار مو دوی زمانہ بیزار زما د ګوډو کې درد دی پلار چې زم لګ تکلیف سره زما څوک مې وګوري خزه هغه ورځ یو بډای وکتم ما ته وای چې آی هاي استاد زه خو تا ګورم ګډ ګډ رواني هغه پلاني زیارت لنه تله سو کوئی چې هغه پلانې او بدی نه دي سکلی سوکسوي سوکسوي اوس زمون خلق اعتقاد داسې ګرځېدل دی چې مونږه د الله نه بروسه اوچته شوی ده یو د علاج یو د دم دم هم په اسلام کې شتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوالسته او په چفکړې نه نو دم په اسلام کې شته یو د علاج دارو بیمار شي دارو خورل دام پیغمبر دارو خورلې دي علاجم په اسلام کې شته د دینه سیوا خبر تا ورشه چې د زما د اخپی ټیک کی کله سړی دا عقیدای چې زما دا باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیک کوي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی کله چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راونیو ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چراوی نیو یا الله ما سکړی دی ولتا یو شپه پیس کلی او پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلی او هغه پيو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پيو تو کو نو تا شرک کړي دې په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو آیا شریعت کې دا بچی د ده دی او کدا دې ښځې ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړی اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې دا هغه ګویا کې شپږ میاشتې ده شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شو په خزه باندې به گویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کور راو او سته موده د حمل چې دا غلس میاشتې ده او اکثره موده د حمل چې ده هغه دوه کاله ده یو بچه شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی شي یو بچه لس میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچه دوه کاله پسم پیدا کېدی نو چې دوه کاله پس پیدا شي اومم صحیح دی چې لس میاشتې پس پیدا شي اومم صحیح دی او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي اومم صحیح بیا غې د پاره قانون دی الولد للفراش بچی د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کنه مونږ ټول لالیان وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم لا تعداد مخلوق به په ولاړی او د دروغ زین نه ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با ار سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده قانون که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچولا نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدیولي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کېښو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکه خلکو کولې بیا نو داول بنیادی خودون کې چې ده دا به په دې نیکه کې ور سره شریکی او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک نو د قتل ډومبنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګنا به داغه پسره عزیزانو زمونږ د ملک وګورئ چې زمونږ که خیال وکړي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل دي د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه دی نو د دې وجنه ډېر خیال کوی چې الله دې داسې نه کی چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودش مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسه اول بنیاد د جوارای چې چای خېده نو تر قیامت چې څومره جوارای کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ورسره پکې شریک یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د دې په ملک کې ستا د پودرو چې چای خې نو دغه اول بنیادی خودون کې د پودرو به تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک وي امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نرستو سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کینی نو امم د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که خزه مرغۍ بیا خپلوان چې څو وخت کې د مړی قبر تراشي نو دا مړه دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر ترا نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړي باسي او سپي کی او خوند کوي دا د کافی علما او مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کړي اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علما وایي چې دی به ورته ودرېږي کوم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کړي کوم ځای کې چې د قبر لحد وي مثلا ډیره خو دلته د خاورو او لحد لګ داسي بیرته سایډ باندې وي نو دبه د لحد سایډ ته د قبر د ډیرینه لک چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودري علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري آداب د ادیرې او د مړي د تلو چې دی هغه دادی چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت وو په دې ملک یو ګوره سمرا پیران کور ته به نه نباس خزب ولراش په درش په تکال عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته ثابت نه ده چې پیغمبر پردای خزل لاس ور کړی چرته خپل بیبي بی سره سهار وختي په تیاره کې ولاړو خبرې کولې صحابه تیر شو د ورته आवाज وکړو چې راشي ای چراله ودا زما بیبي د فلانه تاسو تیرې دی اسنه چړک عمران شي چې پیغمبر جوړ پردې خزه سره خبرې کوي الله بیا په دیار لس کال زمانه د نبوت کې دا چرته ثابت نه ده چې سردار کونین پردای خزه تلاش ورکړي توله صاحب د پندو د ګجرانو سندارانه نه باسا او درې ټوکرې مالټې ورته کېده چې اوجوي کنه جی او بیا ولا دا ګډه رانه نه با سوتې غیر چا پیر پکې ناس دی او دې پکې بیعت ورته دې ته سوچو په هر پهلو زمونږ چې غور کې کد دین پهلو طرف تزه اب فسادی دین به نه که د دنیا پهلو ته ګورې فساد به دین به نه او دین یو آسان او سهل شی منز روجا حج او زکات سوشو کلمه روجا منز حج او زکات دین د دې پنځو سيزونو نامه ده کلمه دی واله منز دې په وخت کولو روجه لاله روجه دی ونیوا پیسې در سراله زکات تی ورکو بیا زیات رااله او حج تلاړي بس دین دغه ته دغه نه په خوا نور پکې هیڅ نشته دا نور سیزونه دین کړي مونږ د خپل ذاتی مفاد د پاره د مړی نفس سلويختی دا او خیرات ته او پلانې دی او ډنګړې دی او دا تپوسم کړه دی چې د مرګ نرستو د مړی تکم شې کارامد نه بس یو رواج دی په ملک کې روان دی چا ملک غنم رواج دی مړی سره وړي چا مالګه رواج دی چا صابون رواج دی چا ګړي کنه چې پادیرا کې وګوره هاي هوي په خبر کې دنن الوا او روټه رواج دی الوا دا او روټه دا اونو دې جوړي اونو دې انو دې انو دې الوا روټي اونو دې دا چغي په پادیرا کې وایي اوس دا قوم په غبر ګستر ګړون دی زکه چې کم شي د ملک رسم او رواج او د د نفس غواړي هغه له رنگ د دین ور کړي دا دین نه ده په اسلام کې وګوره یو پیسہ خرچ په مړی نشته یو پیسې رحمان بابا خبره کوي چې په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا په ملنګ نه کلنګي او نه تاوان مړې وشو قبر د کلی خلکو کني کپن خپل جامې دي لاندې کېدا او تختې ور پسې ولګاو زت هیڅ واده ده یو پیسې تاوان پې نشته یو پیسې دا څه قهر او غضب چې مونږ جوړ کړي ځان لم په خپل جوړ کړي نو از ارز ارز مې داو چې اسلام یو ډېر سهل دین دی ډیر آسان مذهب دی څومره مشکلات چې مونږ خلقو جوړ کړي ځان لم په خپل جوړ کړي خدای دې طرف نه کته په قیامت کې سبا وای چې خدا تارا تویلیو چې ټول شپه مونږ کوه مازه کو نه کړې چې خدای به ما د شپې درته ویلی پنځوس منځونه دې را باندې فرض کړي خدای به نه پنځوس ما ته پته و چې ستا د وس شی نه دی پنځه مې کړي دي چې ته کولې بیا دا پنځو مم درته علاج خودلې دی بیمار شو او دس نشي کولای تیمم و په ولار نشي کولای په ناس ته کوا په ناس ته نشي کولای په ملاس ته کوا هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستا د وس نه بار پس قهر چې مونږ ځان اخته کړي په خپلم کړي په دې عذابونو مونږ اخته تاسو وګورئ زمونږ په دې ملک کل هم شرکیا جمعتون وګورئ پکسال جو فساد چرته کم جمعات کې مولا راغله وې دا بریلې کم کې راغله دې وې دا پنځ پیره کم کې راغله وې دا دیو باندې یو عذاب جوړ دې په قهر عظیم دا عمل کخته دې چې کیږي بچو نه پاسانونو کې فتنه شته لکه لک سوچ خو کوي د خدای بندگان دلته زما استاد زدنا اذان شروع کوا ته نوړان دي درود شریف اوس کوي چې الکه اذان به په هغه طریقه کې چې کومه طریقه حضرت بلال کړو کبلال ته وړاندې اورست نور څه ویلي خو تیم وایا او کني ویلي په اسلام کې یو شی وینا ته پکې د ځان اجتهادونه ولې کوي نو خلق لرنګ ورکی وګوروي درود شریف را باندې بندي درود شریف را باندې بندي نو خلقم دا اول تاسو تاسو ته څوک وایي چې جی دا بجلیګر مولا خو درود شریف باندې وای ته ته بیړه ورک خدا مونږ خو وی چې دا ډېر خسړې دي درود شریف باندې نور تاکی کې خدای راستی کو کوي چې لکه درود شریف څوک بندول شي درود شریف چې څوک نه وای داغه دعا نه قبلي درود والا پیغمبر چې څوک نه مانی کافر وي خدار شي خپل موقع او خپل محل وی کړ تاسو هر یو سړی چې او دس کوي د سلو او دسونو به یو سړی په او دس لګوي دا اسراف ته او کم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکی به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت وي یو سړی مانه تپوس وکړو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله کا په کافر کیږي خو نه ما ورته چې خبره ده دا چې ګيري ميري سره د ما کار نشتا نن سبا ګيرو والا چې کوم غوامه دي خدای دې رحم وکي داسي ګرخريلي نه دي زما دې خبرو سره کار نشتا او یو ټکی درته کوم چې ګیرا کلولو باندې چې کمی پیسې ته نه ای تا ورکه نو په ګیرا ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې بنای تا ورکه نو دا پیسې بې ځای خرج شو کومه پیسې چې بې ځای خرج شي دا اسرافي او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی به پالان دی تاخچه د جهنم کې پراته نو دا پیسې اسراف دی کنه دی بل دا چې ګیرا پیغمبري سنت دی او د پیغمبر سنت پار هغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق وي نو زما عزیزانو سمره زر چې کې دی شي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار توبه ما تاسو تارس کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو تنوي توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي، نادم شي، التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي او نادم شي. نو څومره زر چې کېدی شي هېڅ پته نه لګي. د الله د پکړ او د الله د گرفت اس پتن لګي کته ول ازوانم نو عزیزه اکسیډنټ به وکي پلار بروانه او سبب یو غلس بشیلاره به در باندې روخیږي ته چې د توبې سوچ کې کې حساب در نه وتی نو د دې وجنه سمره زر چې کې دی شي کوشش دا پکار دی چې سړی توبه وباسي او توبه چې دا اغا ډیر زر خدای قبلې حدیث کې راځي التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې دی لکه د چې دا ګنا چری کړی بل حدیث کې راځي چې توبه وستون کې د ګنا نه داسې پاک شي کيوم من ولدته امه لکه نن د مور نه پیدا شوی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته فرمایل چې یو سړی درته وخم چې په ټول عمر کې منظم نه کړي خکارونه هم نه کړی ټول عمر خدای سره ډزې کړی د خدای پیغمبر سره ټول عمر ډزې کړی او پنځه منټه کې هغه جنت تلار شي صحابه حیران شو چې یا الله داسې سره بچو پنځه منټه کې با جنت تلار شي په یو جنگ کې یو کافر رامنډه کړو د پیغمبر په لاس کې لاس ورکو توبه یې وستا او کلمه یې وویله یا د کافرو د طرفه جنگ کولو یا د مسلمانو د طرفه شو خو چې د دې طرفه شو حمله وکړه پکې شهید شو پیغمبر او فرمایل صحابه او ته چا دا سړی دی چې ټول عمر کې نمونز کړي نه او دس کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي پنځه منټه کې توبه وستو جنت ته لاړ نو د دې وجنه غاوره کېږي په پیښ نه ټول شپه به لګیاو الله الله الله یو ورځ چرته غږ کې ورغلی دی چې یا الله ما درې سو کال عمر دی او درې سو کال مې استاد نامې نه بل چا نامه نه دا غسته چې مال به کم زه تیار کړی د شپې چې ودشو خوب کې جنت تلاړو یو ملائکه وکتا چاغه لګیا دا الله الله الله الله الله د بزرگ ته تاسو کو چې سمره مو دا او شچ دا الله الله کې ملائکه ورته درې کا درې لکه کال وو ویل سب